هر شی د ده کنټرول لاندې دي لکه یو بادشاه دپاره دا داسې افسر ده چې څوک ده بغیره خوځېدلی نه شي او داسې لکه دې پاره عرف کې مونږ کوم الفاظ استعمالو نو دارنګې د باری تعالی چې کوم شیونه ټول هر شی د ده مسخر دي نو هغه پاره به مونږ داسې الفاظ چکو استعمالو ځکه چی دې نه علاوه مونږ خواته بیا نور داسی عبارت افصح ددې خبری نشته چی هغه سره مونږ دا تعبیر وکړو چی باری تعالی په هر شی باندې چه ده کنترول حاصل ده نور الفاظ مونږ سره داسی نشته نو دې وجوهاتو په بنا مونږ دا الفاظ به چه کو استعمالو بله قاعده دا شوه وان تستعار الفاظ او بل دا چی په استعاره به وغوښتل شی هغه الفاظ تدل علی تسخیر الملک لمدینته چه آ دلالت کئی په تسخیر د بادشاہ لپاره د دې مدینې، ولی لتسخیره لجمیع الموجودات ځکه چه ټول موجودات الله تعالی چه دی هغه ده ته مسخر دی، الله تعالی مسخر کړی دی ځان لپاره او هیڅ شئ دې دهغه نه خوځیدلای نشی، اذ لا عبارة فی هذا المعنی افصح من هذه ځکه چه دې الفاظو نه بل عبارت افصح مونږ نه نشته چه دا تعبیر بیا مونږ وکړو نمبر تین، دریمه قاعده آ دا ده. وان تستعمل تشبیهات بشرط الا یقصد الی انفسها بل الی معان مناسبة لها فی العرف بل چی کوم تشبیهات استعمال سلی دی هغه به مونږ استعمالو په دې شرط سره چې هغه نه قصد هغه انفس یعنی خود هغه شی نه نه مراد بلکې هغه سره په عرف کې چې کوم معانی مناسبه هغه مراد وي هغه چی مراد وی نو اوس ګوره هغه به ویله یهودو به ویله ید الله مغلوله الله تعالی لاس چی دی دا تړلی دی نو دا به دو مقصد دا سے نویل چا اللہ تعالی پر لاس کی دا سے تر لی یعنی العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد دو بویل چا اللہ تعالی چدا بخیل دا اللہ تعالی چدا بخیل دا فراخ دا مقصد نه چی دونه دونه غټ غټ لاسونه یی نه نه فراخ لاس یی دی یعنی چه ده سخی ده نو دارنګ تشبیهات چی کوم راغلی دی هغه به مونږ په دی کی استعمالو هغه معنی مناسبه فی العرف په ورنه چکو اخلو وان تستعمل تشبیهات او بل دا چی استعمال بکړی شی هغه تشبیهات بشرط الله یقصد الی انفسها خو په دې شرط چې قصد به نه کولای کېږي هغه نفس دې تشبیهاتو ته بل الى معان مناسبت لها فی العرف بلکہ هغه معانی به ونه مرادی چې کوم دې سره مناسبی په عرف کې فیراد ببسط الید الجود مثلا نو بسط الید نه بچ مرادی جود مثال په تور باندې لکه اوس مثال مونږ داسی وایو چی الله تعالی وینی داسی وایو چی الله تعالی اوری لیکن داسی نه وایو چی الله تعالی سکل کوی شی سکی او داسی نه وایو چی الله تعالی لمس سکی کئی ځکه چی دا لمس او سکل دینه بیا الواسی بهیمیه معلومیږي بیا دی سړی هغه لذیذ ترین دی خوراکونو بچ کئی سکی او بیا چی یو ور د پر لمس داسی مونږ وایو چی داسی لمس کئی الذ دی اطعمه سوک تی اغا اکل اللحم دا نو بیا خو بیا مقصد پا دکی اغا لو الواس بهیمیه نه پکی راله نه نه داسی شینا به دی الله تعالی په حق کی سړی نه استعمالی و بشرط او دارنګی دا تشبیهات په استعمالیول سی ټیک تا چی مونږ وینو الله تعالی وینی مونږ اورو الله تعالی اوری که چشمه ولکه چه یوه شه بهترینه باکره حسینه جمیله او مقصد دا ده چه لم یطمثهن انس قبلهم قبلک ولا جان چه تانه مخکی هیڅ ورته چا ګوتی نه که هغه به تاته چه هغه داسی ګوتی وری هغه سره به دی اوبشی دی ته ګوتی وری په نفس کی دی هیڅ هغه نه رادرومی هغه ته ګوتی وری په ټول وجود دی داسی نری نری چه سی مقصد دا ده ته به وایی میږی په وګرځیدل ولی نو دا الذ دی چا د ملموساتو ده یا یزوکو ځکه هغه لیکلی دی نفع المفتی والسائل کې مولانا عبدالحی صاحب الذ الاشیاء فی الدنیا اربعه لذیذ ترین دی اشیاء په دنیا کې څه دي څلور شی نه دي النظر الی اللحم خ غوخو تکتل گوره چی خ وقت یی کنا ورته گوری سونه مزه کوي خ زناور مزه کوي داسې مست غونی یا سور غونی سونه صحیح ده شایسته ښکاري اس پیلا بل دا شای سړی تیر دي نو ان نظر الی اللحم نمبر ایک بل الرک اکل اللحم غوښو خوراک دنیا کی ګوره چور دعوتونه ای کنه غوښه به خامخا ای پکی که آتکی وی که کبابی چی صد رنگ دی پخ کړی کنه قسمه قسم طریقو سره خلق چکی پخی دغه سی ارتقا او ارتفاق کیږي خو لیکن غوښه خوراک دا لذیذ ترین ولی تاسو رشته وای تاسو په کرخو باندې خوښ یو که جدا په جای باندې شه غوښ یی هغه باندی خوښ وی په کوم سړی خوښ وی غوښو باندی خوښ وی کنه دا خو مقصد ناقص الفطرت وی چی کرخه خوښی او غوښه سره کړه نه خوښی شه جی یا بیا بیمار وی میده به غریب خرابی او بل الرکوب علی اللحم په غوښو سوریدل ولی خو اس وی خو سواری وی هغه کنه سونه مزه کوي کنه په غوښو سوریدل او بل ادخال اللحم فی اللحم دا مقصد دا چې دا شای نو هغه وایی نفع المفتی و سائل کی چه الذ الاشیاء فی الدنیا اربعه لذیذ ترین دا شینا دی النظر الی اللحم اکل اللحم الرکوب علی اللحم او ادخال اللحم فی اللحم او دو بیا زکه وایی په بس دین استاد نتیجه رو باسو چې لذیذ ترین د کارونو په دنیا کې هغه مرغوب ترین د کارونو په دنیا کې آچ شایدا یعنی خمرغوب شي سره مقصد دا چې دا جما کول دی دا لذیذ ترین دی کارونه ده په دنیا کی دی نه په دنیا کی الس شی نسته ځکه چه په دی کی د دنیا ټول الس شی نه پوچ کی چچی موجودی په دغ وخت کی نظر الی اللحم هم وی چه خش آئیوی تاس ټول تا خدای خش آئی نظر کی نظر الی اللحم هم وی اکل اللحم هم وی خیر دا کتیره نا غزائی کی خوی مقصد زی کنا اکل اللحم هم وی رکوب علی اللحم هم وی او دا نور کسو خو وی وی دا نور خو چی وی وان یسمی افاضة کل معان متفقة فی امر باسم کالرازق والمصور بله قاعده دا ده چی هر مقصد افاضة دی هغه معانی متفقة فی امر چی څه معانی وی خو متفق فی امر وی هغو نه دی سړی داسی په جامع الفاظو سره چه وکی تعبیر وکی یعنی ځان له ځان له نه لکه مثال په طور باندې رازق شو مصور شو نو اوس داسې نه چې فلانی شي ته صورت ورکړی فلانی شي ته دا شی ده نه نه په پوه شي دا مقصد دا دی چې څه معانی دي مخت... معانی دی چی متفق فی امرین دی نو ایغو ټولو نه تعبیر مونږ پچا سره کو مصور سره داس یو لفظ جامع الله تعالی پر چکو یا مقصد ارشی ته خدای پاک ورکی چا ایخی ځان سره چوکی فی الحال خوری نو نو مونږ الله تعالی نه دې سره تعبیر په چا رازق سره وکړو چا سره رازق سره یعنی بل دا ده چې داسې هغه صفات دی بار تعالی چې دی په دې نبا داسې په الفاظ جامعه سره سړی چې وکړي تعبیر کی جامع الفاظ سره به تعبیر کی چې هغه هغه معانی او تا چې متفق فی امرین وی هغه ټول ته چسی شامل شي نوع اعلان چې کومه معانی را دنیا بل شی لاندې چې هغه ټول ته هغه الفاظ چې وی جامعیت لري داسې جامع الفاظ سره به تعبیر کړي وان یسمی افاضة کل معان او بل دا چی ونامول شی افاضة دی ټولو معانیو متفقه فی امر باسم په یو اسم سره لکه رازق واخله مصور واخله دارنګی پنځمه قاعده لکه څنګه چی الله تعالی پر صفات ثبوتیه شته دارنګی الله تعالی پر صفات سلبیه هم شته ټول چی نقصان باعث په الله تعالی کی ګرځی هغه نه به ته وایی چی الله تعالی چه ده منزه ده نور صفات ثبوتیه سلبیه دا می بار بار درته چه دی بیان کړی دی وان یسلب عنه او بل دا چی سلب کړی شي دی الله تعالی نه کل ما لا یلیق به ټول هغه شی نه چې الله تعالی ذات سره لایق نه دی لا سی ما ما لهج به الظالمون خصوصا هغه چې پیغه باندې ظالمانو نو تک کړی دا فی حقه دی الله تعالی په حق کې چې الله تعالی پر اولاد و یدا شی نه ندا بنی لکه مثال دا سی بوئی لم یلد ولم یولد نه الله تعالی دی چانه پیدا دا نه دنه چوک پیدا دی نه د پاره لونه شتا نه د پاره زمن شتا داسی مقصد دا دی چی د صفات سلبیه به هم چی وی نو دا پنځو قوانینو او قواعدو لحاظ به پکی وکی نو چی کله دی پنځو قواعدو لحاظ ته پدی کی وکی نو بیا مقصد دا دی چی الله تعالی دی پاره ته صفات چه کولای شی ثابتولای شی اوس راځه یستعمل الالفاظ الداله علی الصفات فقط هغه الفاظ به تاسو مونږ استعمالو نور دی هغه حقیقت ته نشو رسیدلای او الفاظ به ځکه استعمالوی چی د آدم علیه السلام نه واخله ټول شرایعو تر حضور صلی الله علیه وسلم پوری هغه صفات الله تعالی ته ثابت شوی الله تعالی متکلم ده الله تعالی سمیع ده بصیر ده په هر ملت کی دا خبره چه ده ثابت شده ده نو دا الفاظ به مونږ وایو چه الله تعالی پر سمع ثابت ده بصر ثابت ده رحمت ثابت ده استواء علی العرش ثابت ده څنګه ده مونږ به په دې الفاظو اکتفا کو چی دا ثابت دی نور ا مقصد کیفیاتو نه به الله تعالی خپله چی خبر وی ځکه چی آ یو غیر محسوس ذات تا آ مونږ په محسوساتو باندې قیاس نشو کولای کنی دا به قیاس محل فارقی وقد اجمعت الملل السماویہ قاطبتها او اجماع کړی دا ټولو ملل سماویہ او ټولو قاطبتها معنی یعنی جميعها علی بیان الصفات علی هذا الوجه په بیان دی صفاتو باندې په دی طریقه سره الله تعالی پر صفات چه دی ثابت دی چه د کوم پنځه قواعد مونږ ذکر کړ وعلی ان تستعمل تلک العبارات علی وجهها اګوره ټول په دی اجماع ده چه دا عبارات په خپل وجه باندې چه څنګه راغلی دی په احادیثو کې یا چې څنګه په کلام الله کې راغلی په هغې طریقې سره به استعماله نور پکې ته تاویلاتو ضرورت نشته ولا یبحث عنها اکثر من استعمالها او بحث په نشی کاول دی دینا اکثر دی استعمال دی دینا بس سنگ استعمال شوی دی اپ کبا وای چی بس دغه شیدا او نور مقصد دا چی دینا به مزید کود نه خرید نه دا بسړای نه پکی کئ چی دغه سی غوږ به لا بيداس دا به نه پکی کئ وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخير او گورا په دې باندې هغه قرون مشهود لها بالخير تیر شوی دي چې کوم هغه خیر القرون دي ا په دې باندې دي چې دا صفات الله تعالی ته ثابت دي څنګه څنګه الله تعالی شان سر لایق ده هغه شی سمع هغه شی بصر هغه شی مقصد رحمت د پاره چې دا ثابت ده ثم خاض طائفة من المسلمین بیا مقصد دا چې خوض کو یو ټولی دی مسلمانانو فی البحث عنها په بحث کولو کې دی دینا بیا یو ټولی دی مسلمانانو ولګي د متکلمینو په دې کې بحثونه شروع کړو و تحقیق معانیها ا دې معنی او تحقیق شروع کړ چې ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت الله قدرت الله تعالی په ټولو قدرتونو پورته دا داسې دغه کسی شروع کړی شاسې وایي من غیر نص ولا برهان قاطع حالانکه دو سره په دې خبرې نه څه نص موجود ده او نه برهان قاطع موجود ده خو ما هلته بدولامالی کې درته ویلي چې دو غریبانو د مجبوري نه دا خبرې چې وې شروع کړې وې مجبوري نه چې هلته هغه مقصد دا چې هغو به مشبهه وګرځېدل او دی ټول الله تعالی د صفات د مخلوق غوندې چې کول ثابتول نو دو ځکه دا تعویلات غریبانو چې کړه شروع کړه هسې قانع کېدل نه خلک نو دو مجبور شو بیا او حالانکه شاہ سے وہی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق دا حضرت ابو هريره سے من مرفوع حدیث تا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فانه لا تحيط به الفکرہ اللہ تعالی من فکر دا احاطہ نشی کولے وقال وقال فی قولی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدے قول بار تعالی کی ویلی دی وان الی ربک المنتہا په دې کې حضور صلی الله علیه وسلم داسې تفسیر کړی ده، لا فکرة فی الرب، په الله تعالی کې فکر نشي. فکرت چاته ورته وایي؟ سفیان ابن عیینه صاحب وایي، الفکرة نور یدخل قلبک، فکرت دا هغه نور ده چې د تا زړه کې ګډ شي او په هغه سره ته شیونه چه کړې معلوموې، دا الله تعالی په دا فکرت سره ته معلومولی نشې. او فکرت هغه نور ته ورته وایي دې پاره مثال دو دې شعر کې ذکر کړی اذا المرء کانت له فکرة ففی کل شیء له عبرة کله چې انسان کې خدای پاک فکرت پیدا کی هغه نور نو هر شي کې بیا د پاره چې موجودی عبرت موجودی هر شي نه دی چې اخلی عبرت اخلی نو فکرت هغه نور ته وتای چې تا پزړه کې داخل شي او شي نه بیا په معلومه داسې نور تا پزړه کې نشي داخلي دلای چې په هغه سره د الله تعالی بیا ته چې ذات معلوم کې شه جی اوس خبره دا ده بهر حال دا خدا حاجی چې اصل مسله اوس دغه ځای بنا کوي شه خو ټیم پوره ده لږ ګرانو او خوګو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد ازدر علم سرا ملا بی دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق شجی بسم الله الرحمن الرحیم بهر حال د صفات متعلق خبره شوری و صفات متعلق نو دا خبره کړي وا وقد اجمعت الملل السماویہ قاطبتها علا بیان صفات علا حاض الوج ہے وعلا ان تستعمل تلک العبارات علا وجہ ہا ولا يبحث عنها اكثر من استعمالها وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخير وقال فی قوله تعالی دی آیت مبارک په تفسیر کی حضور صلی الله علیه وسلم داسی ویلی وان الی ربک المنتهى یعنی لا فکرت فی الرب بہر حال والصفات لیست بمخلوقات محدثات اوس د صفات تباری تعالی دا مخلوق محدث ندی مخلوق محدث ندی والتفکر فیها انما هو ان الحق کیف اتصف بها اوس چی ته په دی صفاتو کی سبا سوچ کئ نو په دغ اعتبار سره به کئ چی الله تعالی په دی صفاتو باندی سنګه متصف تا فکان تفکرا فی الخالق نو دا یو قسم تفکر په چا کی شو په خالق کی شو دا بیا داسی سو لکه ته تفکر فی الخالق که لکه ته تفکر فی الخالق که قال الترمذی امام ترمذی وائی فی حدیث پدی حدیث کی دا حدیث پورا دارنگ دا عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحاء اللیل والنهار شپې او ورځې چې بلکل داسې دړادړې خرڅ کوي کنه بیا په دې کې کمی د الله تعالی په خزانو کې نه رادرومي ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض تاسو ما ته دې خبر راکو چې سونه با الله تعالی خرڅ کړي چې سمال راسي اسمانون اعظم کې پیدا کړي دي زه وایا کنه لیکن د الله تعالی په خزانو کې کمیلا تر اوسه راغلی نه ده نه رادرومي فانه لم یغز ما فی یده د پلاس کې چې کوم دی آ کمیږي نه وکان عرشه علی الماء او مخ کې د عرش د پیدایش د زمکه اسمانونو نه مخ کې په اوبو باندې و وبیده المیزان او د په لاس کې تله ده یخفض و یرفع د په ایغه سره مقصد دا دی چې چا هغه تول هغه ټیټی او چا ولچکی پورته کوي دا متفق علیه حدیث ده اوس دالته امام ترمذی سے بوائی وهذا الحدیث قال الائمه ائمه وائی نؤمن کما جاء پدی حدیث باندې مونږ ایمان دا لکه څنګه چې دا راغلی دی پدی حدیث کې من غیر ان یفسر او یتوهم بغیر د دینه چې د دې تفسیر وکړای سی او یتوهم یا د دې چه وکړای سی مونږ یو بلې معنی پکې ته چه وکړو توهم وکړو نه د دې ظاهر چې کوم ده په دې باندې مونږ چه ده ایمان ده څنګه د الله تعالی لاس ډک دي څرنګه د ده په لاس کې تله ده دې کیفیت نه مونږ چه یو عاجز یو نور نفس په دې حدیث الفاظو چې کوم مضمون ده په دې باندې مونږ چه ده ایمان ده نور د دې کیفیت نه مونږ چه یو عاجز یو هکذا قال غیر واحد من الائمه دا صرف د مذهب نه دارنګ نور سیون گن شای ائمه او دا ویلی دی منهم سفیان الثوری لدون سفیان ثوری صاحب هم دا مالک ابن انس تا ابن عیینہ دا ابن المبارک تا انه تروى هذه الاشیاء ويؤمن بها ولا يقال كيف ټولو دا مذهب ده چی دغسی روایتونه دی دا به روایت کای په هغو الفاظو او په دی به دی ایمان وی ولا یقال کیف خو دا به نشی ویل چی کیف سنګه د کیف سره به تپوس نه کای دا به وای چی الله تعالی په لاس لاسونه ډک دی سنګه دا تپوس پنه کای او نا نفقه ورکول او چې خلق باندې خدای پاک لګی نو دا دی الله تعالی په غلاس کې کومې خزانه دی هغه کمولای نشي څنګه نه کمیږي تا پلاس کې ما پلاس کې خو یو شاید لګی کمیږي د څنګه تپوس پا نه کوي نور به دې په ظاهر باندې دا چوي ایمان وي وقال فی موضع آخر دارنګ په بل ځای کې امام ترمذی سے بوئی دا په کتاب الزکات کې د خبره کړې ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث اول را نقل کړی دا بیا ایغه نه بعد دی اسحاق ابن ابراهیم والا خبره کړی دا اغا ابو هريره صاحب حدیث دا دا بیا دی اسحاق صاحب اغا قول در توایم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقه من طي من طيب چې یو سړی د پاکیزه مال نه صدقه وکړي نو خبر داسی او بیا دا پسی ویل ولا يقبل الله الا الطيب خدای پاک نه قبلې مگر دی پاکیزه مال صدقې قبلې الا اخذها الرحمن بيمينه نو چې کله دی دا پاکیزه مال نه صدقو کی الله تعالی په شی لاس کې واخلی و ان كانت تمر تربو فی کف الرحمن نو کچیرته هغه صدقه کجور وا نو دا دی الله تعالی په دی شی لاس کې غټیږي لویږي پکې تکون اعظم من الجبل دون غټه شي چې د غره نه چې سي غټه شي کما یربی احدکم فلو فلوه او فصیله لکه تاسو کې چې یو کس دی هغه ګډو بیزو او د دغو شیونو بچیو یا فلو هغه دی اس بچی چې کوم هغه نوکانو والی د دغه حفاظت کوي او غټی دارنګ الله تعالی په لاس کې د کجوره چسی غټه شي اوس الله تعالی په لاس کې کجوره او بیا غټیدل بس په دې حدیث چی کوم مضمون ده په دې باندې مونږ چه ده یقین ده نو کیف سره به مونږ تپوس د دې نکو چه څنګه غوټیږي نور مونږ وایو چی او الله تعالی پر دلته چی د ید راغلی مقصد دا ده چی داسې ید ثابت ده خو څنګه څنګه تپوس یې مونږ نکو نو بعض خلق خطا شوی دی لکه دا وروسته درته وایم او هغه په محدثینو باندې رد کئی او محدثین هم مشبهه ورکی ګڼی حالانکه شاه صاحب وایی چی دا دو رد چه ده خطا ده زه بیا درته تشریح کوم خو تر ایغ ځای پوری دی ورورسو لږ صبر ورته وکړو شاه جی نو دالته بیا اسحاق ابن رای بیا ترمذی شریف پدی روایت باب کې نور روایت ذکر کړي وروسته بیا ویلی دی وقال اسحاق بن ابراهیم هغه وایی انما التشبیه اذا قال ید کید او سمع کسمع او مثل سمع چی تشبیه به علوی چی یو سړی داسی وای چی پاری تعالی پر ید دا داسی لکه تاسو مونږ پاره ده د پاره سمع ده داسی لکه تاسو مونږ پاره ده یا داسی وای چی سمع مثل سمع د تاسو مونږ سمع غوند سمع ده دی تاسو مونږ ید غوندی ید ده نو دا تشبیه ده او دغ سړی ته بیا ته وایی چی ته دی مشبهه ونه یی فهذا تشبیه دا تشبیه ده او دا سره سړی مشبهه ونه ګرځي و اما اذا قال اکه یو سړی داسی وای کما قال الله لکه چې الله تعالی ویلی ید سمع بصر چه الله تعالی ته ید ثابت تا سمع ثابت دا بصر ثابت تا سنگا نور کیفیت مونگ نشو بیانولای نو پا دی سر دی دی مشبهونا نگرزی بلکه دا مقصد دا چه عین مذہب تحقیق تا چه اللہ تعالی پر سمع شتا ید شتا سنگا مونگ دا سے نشو ویلے چه سنگا دا کیفیت نے مونگ چیو عاجز ولا یقول کیف او کیف نه وایی ولا یقول مثل سمع ولا کسمع فهذا لا یکون تشبیها نو دا تا تشبیه نه وایی دیتا تشبیه نه وایی وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بہر حال اللہ تعالی پر دا صفات چری دا ثابت تی خدا سے نہ لکہ تاسو منگوار اللہ تعالی پر سمع ثابت دا بصر ثابت ده، قدرت ثابت ده، دا ټول ید ثابت ده، ساق ثابت ده، او مقصد دا ده چی بغایتها و بمبدئها ثابت ده، خو هغه غایه خو یې مونږ ته پته لګي، هغه آثار چی په کوم مرتب کیږي، او مقصد دا ده چی هغه مبدی کی مونږ چی یو عاجز یو، چی هغه مبدئ، مبدئ د دې صفاتو په الله تعالی پورې څنګه قائمه ده، په دې کی مونږ چی یو عاجز یو، او دې نه مونږ تپوس په کیف سره نه کو. ټیک ده په تا کې خو زه پیژنم چې مبدا د بصر تا پورې څنګه قائمه ده هغه خو ماته پته لګي چې داسې سترګه ده داسې دا لیکن الله تعالی په هغه مبادی د دې صفاتو کې مونږ خبره نشو کولای او نور پاتې شو په دې کې خو هیچا انکار نشته چې غایات دې صفاتو الله تعالی ته ثابت دي مبادی دې صفاتو الله تعالی ته ثابت دي خو دا ده چې هغه مبادیونه مونږ په کیف سره سوال نشو کولای او مونږ ته کیفیت پته نه لګي او نفس اجرا دی دی صفاتو دا تشبیح ندا وقال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر سے بوائی فتح الباری کی لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم چی چیرت دی نبی علیہ السلام نے ندر نقل شوی ولا عن احد من الصحابہ او نه چرته د صحابه کرامو نه نقل شوی ده دا خبره من طریق صحیح د صحیح طریقې سره صحیح سند سره دا خبره مونږ ته نه در رسیدلې التصریح بوجوب تاویل من ذالک یعنی المتشابهات چیرته مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نه در نقل شوی نه د صحابه کرامو نه صحیح طریقې سره مونږ ته دا خبره نقل شوی چې د دې متشابهات تاویل چې دا واجب ده نه نه داسې ندی راغلی خیر القرون ټول په دې باندې دي چې په دې متشابهات دغسې دي په پوه شلې الله تعالی پر رعیت ثابت تا او ساق ثابت تا سمع ثابت ده بصر ثابت څنګه دینه مونږ عاجز یو په څنګه کې سوال او دې ته اوس تشبیه نه وایي چې ما وویل چې الله تعالی پر رعیت ثابت ده دې ته تشبیه نه وایي تشبیه چاته وتایي چې داسې ووایي چې الله تعالی ید داسې ده لکه تاسو مونږ ید بیا اله تشبیه ده نو خلق خطا شوی او بیا دی محدثینو هغه صحیح مذهب مطابق چې دو وای چې الله تعالی ته استوا ثابت ده یت نو وای چې دا مشبهه ونه کړه الکه مشبهه ونه څنګه شو مشبهه ونه به اله ګرځي چې داسې وای چې له ید کیدین کیدنا له سمع کسمعنا له بصر کبصرنا اله تشبیه ده او نفس ثبوت تی دی شینو نه انکار شاسه وای چې دا خو بداهتن باطل خبره ده خو د ټولو نصوص نه چلی یو قسم انکار کول دی چیرته په نصوصو کې دا نه دي راغلي چې په دې باندې مقصد دا ده چې د دې تعویل چې دا واجب ده او نه دی صحابه کرامو نه دا نقل شوي ولل منی من ذکره ان من راغلی د ذکر د دې آیتونو نه چې الله د دې احادیثو نه ومن المحال ان یامر الله نبیه بتبلیغ ما انزل الیه من ربه وینزل علیه او دا خو محال ده چی امر وکی الله تعالی خپل نبی ته په تبلیغ دی ایښ شی شه جی چی ولال من ایمین چی مثال یو شی منی او مقصد دا چی الله تعالی ته وای چی ته چکا دا ذکر کوا حالانکه دا څه ټیک نه ده بل دا مقصد دا چی دی دین تکمیل ذکر راغلی ده وقال الحافظ ابن حجر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تاويل من ذلك يعني المتشابهات شاجي ولا المنع من ذكره او نه من راغله د ذکر د دینه اوس کدا نه وای چې بیا حضور صلی الله علیه وسلم خدای پاک دې په تبلیغ باندې ولې مامور کړی چې دا خلکو تر اسو بیا خو وتیلو چې دا مقصد دا چې منی و او بیا پریږدي په دې باب کې هغه چې مثال کوم چې دا تمیز ونه کړي چې کوم شي نسبت الله تعالی ته جایز ده او کوم شي نسبت الله تعالی ته جایز نه ده